دا بیان شو د توحید او د شرک او بیا په دو درې مثالونو سره الله تعالی د دغه مسلې بهترین وضاحت مونږ ته وکړ د شرک او د توحید مثال راته بیان وګونه دي چې دې کې د اورېدو طاقت دی سترګې دي چې دې کې د کتلو طاقت دی او دا رنګ چې دی نو جبه ده چې په جبه کې چې دی نو د خوند طاقت دی دغه دی دا سونګې هغې کې قوت شامه ورته وایي هغې کې د خوشبویه او د بدبویه طاقت دی او داسې د غون بدن دی کې یو طاقت دی چې هغې کې ګرم او یخ دې ته حواس خمسه وایي خو دلته دا پنځه واړه ذکر نه کړه دوی ذکر کړه ځکه چې دا دوه ډېر لوی اسباب دي دا نور معمولی معمولی دي نو الله وګرځو وجعل لكم او الله ګرځولې د ستاسو د پاره السمع غوګونه الکه غوګونه دل درکړو دا هم یو ظاهری سبب دی د علم په دې اوریدل کوي ډېری خبرې داسې دي چې مونږه په غوګونو باندې معلوم کو ول ابصار او سترګې سترګې دل درکړې په دې باندې قتل کوي او وګوره ووره او بیا پکې چاڼ کوي نو د چاڼ د پاره د سوچ او د فکر د پاره الله بیا دنه صدر کړی زړه والافئده او زړونه د الله لوی احسانات دي لعلکم تشکرون د دې د پاره چې تاسو د الله د نعمتونو شکر وباسئ بیا د الله د قدرتونو بیان علم یرو آیا دې خلکو نه دي کتلې اله طویر مرغو ته اله طویر دې مرغو ته چې د هوا کې رواني ګوره دا څونه درنې مرغۍ لیکن الله تعالی دې مرغو ته اسباب ورکړي دي په هغه اسبابو باندې دوی رواني ښکته نه راغورځېږي مسخرات چې هغه تابع کړی شوي وي د الوتو دپاره فی جو سماء په فضا د اسمان کې فی جو السماء په فضا د اسمان کې د ځمکې او د اسمان په منځ کې دا چې دنو دې ته سوی جو ما یمسکهن نساتی دوی لا درا غرزیدون الا الله مگر یو الله الله وته د سی اسباب پیدا کړی دی چې پاغه اسباب باندې دوی درا غرزیدون بچکیږي ان فی ذالک یقینا پدغه کې لا آیات نخدی نشانی دی د الله د قدرتونو لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې غیمان وروړي راشه د الله احسانات والله جعل لكم الله ګرځولې دي ستاسو د پاره من بيوتکم د کورونو ستاسو نه سکنن زید اوسېدو د آرام پسره کې ټول ورځ منډي ووهې ووهې ووهې او ستړې لاړ شئ کور ته چې ماسوتن وده شئ آرام وکې سار راپاسې لکه ته به وې سره ستړی نه نو الله ګرځولی دي ستاسو د پاره د کورونو ستاسو نه سکنن زید اوسېدو دا عام کورونه لیکن د قران مجید اوله خبره د چا سره و د عربو سره او د عرب خلک اکثر اخانه بدو شو د سرمنو د چارپیانو نه دوه مطلب دي یو دا دی چې دا نفس سرمن په هغه زمانه کې به د خلکو سرمنې راواغشتي یو سرمن او بل سرمن بیا سره وتړل وګنډل د هغې نه به دوی بیا ځان له خیمه جوړه کړه خیمه خیسته و پکې چې دی نو د یخنې نه او د ګرمې نه بچو یو دا دی د سرمنې د چارپیانو نه دا ویخته او دا وړې او دا پشم دا ویخته او وړې او پشم د کم ځای نه خو دغه چارپیانو د سرمنو نه کنه د دې نه خلک ټغرې جوړې کی او دا ټغرونه بیا خلک سه جوړ کی غالبا سو وخت کې به د افغانستان نه خلک راتلل کوزو یو قسم خیمه به واغې ته بدوی کیک دی وي اته شی غونډه به جوړ کړو کیک کیک دی وي که څه ته وي د شی نو الله ګرځولې دي ستاسو د پاره د سرمنو د شار پیانو نه بيوتن کورونه هغه کورونه خدا څنګه کوری وری ازه تستخفونها چې تاسو سپک مومې هغه تستخفونها چې تاسو سپک مومې هغه یوم زعنکم پروس د کوچ تاسو کله چې د خانه بدوش کوچ کوي روانیږي دوه کسه ولګي زر هغه دغه را وسپړي هغه خپله خیمه په یو خرګي باندې واچي اوس دا د دا اوسنۍ کوټې دا خو په یو لارۍ کې هم نه راځي نو تستخفونها چې تاسو سپک مومې هغه یوم ځانکم پر ورځ د کوچ ستاسو چې د یو علاقې نه کوچ کوې بس همدغه دغه راوالی په دوو لاسونو کې روچته کې په اوخ باندې ورواچوي و یوم اقامتکم او پروس د اوسېدو ستاسو چې کله یو ځای ته لاړ شي او هغه ځای هم خوښي چې دلته اوسېږو زر هغه د اوښ نه راوغورځوي پنځه میلټه کې دغه ولګوي هغه خیمه ولګوي ومن اصوافها او الله ګرځولي دي ستاسو د پاره د وړو د دې چارپیانو نه ومن اصوافها او الله ګرځولې دي د وړو د دې شار پیانونه و او بارها او د پشم د دینه او بار جمع د وبر ده دا د وخانو وړې نه خلک وته پشم وي و او بارها او د پشم د دې چار پیانونه و اشعارها او د وختو د دینه دوزو وختي وختو نو د دې وړونه د دې پشم نه او د دې ویختو نه الله ګرځولی دي ستاسو د پاره څه شی اساسا سامان د کور دغه د ټغر شو دا د څه نه جوړ دی دغه د خالی نه شوه دغه د د ښکلې جانماز شو دا یو شی شو بل شی شو پخوا دام نو پخوا به چې د خلکو اغوستل همدا بړستنې به چې خلکو په ځان راچولې هم د دغه ویښتو نه به جوړ کړو ټغیو په شکل بو په ځان به راړول ومتاعا او سامان د جون الهین تر وخت پورې ځنې سامانونه به خلکو جوړ کړه خو به د کور نو ابیا بازار ته راوستل او خرڅول به بیا دی د الله نور قدرتونه والله جعل لكم الله ګرځولي دي ستاسو د پاره مما خلق د هغه شینونه چې الله پیدا کړی دي الله ګرځولي دي ستاسو د پاره د هغه شینونه خلقا چې دغه شین الله پیدا کړی دي د دې خپل مخلوق نه الله ګرځولې ستاسو د پاره ظلالا سوري دغه ونه ده الله سوري پیدا کړی دی دغه غر دی د خواته کینې دا د الله پیدا کړی دی وجعل لكم من الجبال او الله ګرځولې دي ستاسو د پاره د غرونو نه اکنانن زینه د پټېدو اکنان جمع د کند کند غته وی خاص کر دا د اوسې د اوسې دو زینی دا په غره کې چې دا کم کورونه یې دا څه ته وایي ګارې او دا نغه سمسې نو الله ګرځولي دي ستاسو د پاره د غرونو نه اکنانن ځایونه د پټېدو ما وی اوله خبره د عربو سره ده نو د عربو د مزاج مطابق قرآن مجید بیان کوي وجعل لکم سرابیل او الله ګرځولي دي ستاسو د پاره قمیصونه تاسو وګورئ ذهن کې درته الله چولې دي چې قمیص د سه جوړ کو بیا د سه واغونده الله ګرځولي دي ستاسو د پاره سرابیلا قمیصونه کم قمیصونه که تاسو یې په قمیص سکو تقیکم الحر چې هغه بچکی تاسو د ګرمې نه کمیسونو فایده دا ده چې تاسو د ګرمۍ نه بچ کړئ سوال پیدا کیږي چې کمیس چې څنګه د ګرمۍ نه سړی بچ کوي نو داسې خو د یخنۍ نه هم بچ کوي که نه نو دا د یخنۍ ټکی ورسره ولې ونه وي عام استادان وای چې دې کې اکتفا ده به ذکر احد زدین مختصر استاد وای د خبرو یو دا طریقه ده چې دو شي نه سره خلاف دي ته چې ذکر کې د یو خلاف ذکر وکړه د بل مکوه ذهن خود به خود هغې ته ځي لکه شپه او ورځ دواړه سره خلاف دي وې مړه ورځ هم ډیره تنګه ده شپه به خود به خود رااله یاره شپه هم ډیره تنګه ده ورځ خود به خود رااله دې ته وایي ذکر د یو د زدینو یا اکتفا په یو د زدینو نو دلته داسې دي چې ګرمي او یخني سره مقابل دي ذکر د ګرمیو شو یخنې خود به خود ذهن راغی لیکن مزاری استاد وایي چې نه دا خبره د شاه سره ده د عربو سره ده او خاص کر د حجاز د خلکو سره وله ده دغه خواران یخنی څه پیژني ورې د هغوی جمع نشته که ستاسو خیالي تاسو چې په جنورۍ کې لاړ شئ نو په جنوري کې زما په شان کس پکې لګي او ملک دی پکې نه لګي هغه دغه لګي ایر کنډیشن ناګه د یخنې نه خبر دی هغه ټوله ګرمي ګرمي ده نو د دې وجه نه د یخنې ذکر او نه کاغو یخني پیژنې نه د ګرمې ذکر کوي نو تقیکم الحر چې هغه تاسو ساتي د ګرمې نه منګه غالبا دلته یو ملګری دی دویم ځل چې حج لتلو نو دا ملګری راته وایي چې په مدینه منوره کې یو دکان راته وښوده چې هلته اوکرینه نه ده هغه اصلي زیړه اوکرینه ده راله راوړه چې مونږ لاړو اول خو ما دکان نشو پیدا کولی چې بیا هم پیدا کو هغه دکاندار تلی بل قندارې راغلی و نو مونږ ته تپوس وکړو د اوکرینې نو هغه مونږ ته الټه جواب راکړو هغه راته وایي چې په دې علاقه کې خو یخني نشته دی چې تاسو اوکرینه غواړئ په دې علاقه کې خو د یخنۍ تپوس کوه چې کوم شی به یخني راولي نغم دا و چې هلته کې هغه دا وی چې دلته خو دغه دی یخني نشته چې تاسو د ګرمېدو شی غواړئ داسې شی غواړئ چې هغه دغه راولي یخني راولي نو دلته هم داسې دی دوی خوارانو یخني لیدلې نه وه ګرمي ده نه وایي تقیکم الحر چې تاسو بچ کوي ده ګرمې نه ها دا یو قسم وسرابیلا او الله مقرر کړی دي ستاسو د پاره کمیسونه ریاضه سرابیل مخکم ذکر شو کنه او سرابیل دویم ظلم ذکر شو تاسو ویلی دي نکره چې اعاده شي نکره ثانی غیر اولی سرابیل هم نکره ده دویم ځل هم نکره ده معلومیږي دا دویم سرابیل د مخکینو سرابیلو نه بیل دی مخکې سرابیل هم دا کمیسونه دي چې دا مونږ ته وایو او دا دویم قسم کمیسونه د دین مراد دي زغره زغره هغه د اوسپنې کمیسونه وسرابیلا او الله پیدا کړی دي ستاسو د پاره کمیسونه چې هغه د اوسپنې کمیسونه دي زغره تقیکم باسکم هغه بچکی تاسو د جنگ تاسو نه چې دا یو بل باندې د تورو گزارونه کوي دا غي نم بچکی کذالکم د قص یتم الله پورا کوي نعمت خپل نعمت علیکم پتاسو لعلکم تسلمون د دې د پاره چې تاسو تابعداري وکړئ د الله الله خپل پیغمبر ته وایي چې ته وته دا بیان وکړه فان تولوا کچره دا خلق وګرځیدل تولو دا د غیب صيغه ده دا باب تفعل لخه دا ته د مخاطب د پاره نه ده فان تولو کشر دا خلق وګرځیدل ستا خبره ونه منله نو جزای دلته پټه پرته ده فلا تحزن علیهم ته په خفغان مکوه چې وای ابو جهل ایمان ولې را نوړو دی بل ولی را نوړو ولی فانما عليك البلاغ المبين یقینا دی پتا باندې رسول خکارا تا خپل ذمہواری پوره کړه چې تا ذمہواری پوره کړه اوس که دی ایمان راوړي را دی وړي کنه راوړي نه دی راوړي يعرفون نعمت الله دا خلق پیژنی نعمت د الله که ورته وی اسمان چا پیدا کړی دی وی الله زمکه چا پیدا کړی دی الله دا ورځ او شپه چا پیدا کړی دی الله باران سوک را وری الله نو پیژنی دوی نعمت د الله خو ثم ينکرونها بیا دوی انکار کوي داغه و اکثرهم الکافرون او زیات د دوی چې دین هغه سری هغه کافران دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب عقیدم زموږ درست کړي عمل هم زمونږ درست کی معاملات هم رب زمونږ درست کی اخلاق هم زمونږ درست کی رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کی د خپل عظیم قران پوی زمونږ نصیب وګرځي د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث هم رب صحیح پوی کی د قران او د حدیث رب کم خیر برکت دی په دنیا کې مونږ ته راکې زمونږ بچو ته هم ورکې په قبر کې هم رب د خیر برکت راکې پرس د قیامت خاص کر په میدان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 هغه ته دعاګانې وکړي چې اهل اسلام سونه بیماران الله وته شفا کامله ورکړي د بازار خلکو د قوم تم دعا وکړي چې الله پاک د قران سره مینه محبت پیدا کړي الله د قران د خوګونه خبر کی وصلی الله تعالی